تاسو د شریعت غږ رادیو ته غواړئ یاست دا د شریعت غږ رادیو ده قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شبي پیل شي په نننۍ رادیوي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ د منبر غږ خبرونه هم وړاندې کیږي له جابر رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایي چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مې واوریدل فرمایلی یو سړی چې خپل کور ته ننوځي او د ننوتو او خوراک پر وخت الله تعالی یاد کړي شیطان خپل ملګرو ته وایي دلته نه تاسو شپه تیرولای سئ او نه ماښامنۍ خوړلای سئ او چې څوک ننوځي او د ننوتلو پر وخت د الله تعالی نوم وانخلي نن د جمعې مبارکه ورځ د څوارلس سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د ذوالقعدې د میاشتې اوومه نېټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د جولای د میاشتې له شلمې نېټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په سر کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو امریکایي وحشي عسکرو یو ځل بیا په کندوز کې وحشت ترسره کړی اته ویشت تنه ملکیان یې شهیدان کړي دي د غور ولایت په مرکز کې د پنځوس کورنیو خلکو له مجاهدینو خپل ملاتړ اعلان او شل میله وسلې مجاهدینو ته وسپارلې د هلمند ولایت په نهر سراج کې مهمه پوسته فتحه څوارلس تنه مزدور عسکر قتل ګڼ مهمات یې ولجه شول د غزني ولایت په مرکز او شلګر کې شپږ ټانګونه ویجاړ پنځلس تنه عسکر مړه او ټپیان شول د هرات ولایت په ګلران کې دوې پوستې فتحه د دوه قومندانانو په شمول اته تنه عسکر قتل، څلور تنه ژوبل، ګڼ مهمات یې ولج شوي. امریکایانو بیا په قندوز کې وحشت ترسره کړ اته ویشت تنه ملکیان یې په شهادت رسولي دي نن د قندوز ولایت د چاردري ولسوالۍ مربوطاتو ته بیا امریکایي اشغالګر او د هغوی کورني مزدوران د عملیاتو په نیت راغلي وو د عملیاتو په جریان کې د یادې ولسوالۍ په خلازویو سیمه وحشانه بمباري ترسره کړه چې له امله یې ګڼ ملکي کورونه نړېدلي دي د دې وحشت په ترڅ کې اته ویشت تنه ملکي هیوادوال چې اکثره یې میرمنې او ماشومان دي په شهادت رسېدلي او جسدونه یې لا اوس هم تر خاورو لاندې دي دا وحشت په داسې مهال ترسره کیږي چې څو ورځې وړاندې همدې وحشي ګډو ځواکونو د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې هم ملکي هیوادوال په خورا قساوت سره په شهادت ورسول او د خپلو ناکامیو غچ لا هم ولس څخه واخیست دا وحشت په داسې حال کې تر سره کیږي چې په دې کورونو کې هیڅ مجاهد شتون نه درلود د جګړې لپاره پراخې شنې ساحې او ځنګلي سیمې وجود لري چې مجاهدین له هغو ځایونو څخه د دشمن په وړاندې استفاده کوي کله چې اشغالګر او مزدور دشمن چیرې تلفات او زیان وویني او له ماتې سره مخ سي نو له عامو خلکو څخه غچ اخلي او نږدې سیمې ټول د مجاهدینو کورونه او خپلوان بولي او د ټولو جنگي قوانینو پر خلاف یو مخیزه بمباري پرې کوي د غور ولایت له مرکز چخچران نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې تېره ورځ د چخچران اړوند د پیروسکو د جري سرخ په سیمه کې د یادې سیمې خلکو چې د کورنیو شمېر یې تر پنځوسو پورې رسېږي د قومندان محمد په سرمشرۍ کې د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو کلک ملاتړ اعلان کړ په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت جوړه شوې وه سیمه ییزو خلکو له مجاهدینو د کلک ملاتړ ډاډ ورکړ او هوډ څرګند کړ چې نور به د ژوند تر پایه د اسلامي امارت مجاهدینو همکارۍ ته دوام ورکوي او په دې لاره کې به له هیڅ نوع قربانۍ ورکولو دریغ نه کوي قومندان محمد د غونډې په پای کې مجاهدینو ته شل میله سپکې او درنې وسلې او مهمات وسپارل همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د پیروسکو د شبشودګي په سیمه کې مجاهدینو په مزدور اربکیانو وسلوال برید ترسره کړ برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې د سهار تر څلور بجو پورې دوام وکړ د برید په پایله کې درې تنه مزدور اربکیان ځای پر ځای قتل دوه تنه ژوبل او پنځه تنه نور ژوندي ونیول شول د هلمند ولایت د ګریشک ولسوالۍ اړوند د نهر سراج د یخچال په سیمه کې بیګا شپه درې نیمې بجې د مزدوري اردو په مهمه پوسته وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې یو ساعت یې دوام وکړ د برید په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته چې د څوارلس تنو وژل شویو جسدونه یې په پوسته کې پاتې شوي څلور تنه عسکر ووژل شول. دغه راز پرون سهار لس بجې د یاد ولایت شلګر ولسوالۍ اړوند په تېرېدونکو عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ. د خبر په اساس په دغه برید کې د دښمن یو ټانک د راکټ په مټ ویجاړ او عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. په دغه سیمه کې یو تن عسکر د مجاهدینو له لوري د درسکو په مټ ووژل شو. دغه راز د نوموړې ولسوالۍ په بدوانو سیمه کې د مزدور عسکرو په ټانګونو د مجاهدینو له لوري د ځای په ځای شویو ماینونو په مټ چاودنې وشوې د معلوماتو په اساس په دغه چاودنو کې د دښمن دوه ټانګونه ویجاړ څلور تن عسکر ووژل شول شپږ تنه نور ټپیان دي د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ اړوند د الیاس کنډک اړوند د چکو په پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو وسلوال بریدونه ترسره کړل بریدونو چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، په پایله کې یې دوې پوستې په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت دوه تنه قومندانانو په شمول اته تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل، څلور تنه یې ژوبل شول. په پوستو کې له دښمن څخه دوه پیکا ماشیندارونه، دوه چلتر ټوپکونه، پنځه کلاشینکوپونه، دوې توپنچې، یو راکټ، یوه دهشکه، دوه توپچي، لس زره د کلاشینکوف او ثقیل مرمۍ، دوه سوه د توپچي مرمۍ، شپږ سوه د دهشکې مرمۍ او نور مهمات ولجه شول. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د یاد ولایت د شینډنډ ولسوالۍ اړوند د چشمې په سیمه کې پرون سهار نه بجې د مزدور عسکرو په ټانګ د خړکړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه.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 سیمه کې د مکتب په نوم پوسته باندې بیګا شپه د اسلامي امارت مجاهدینو چاپه ووهله. د چاپې په مهال له مزدور دښمن سره نښته رامنځته شوه چې په ترڅ کې یې اووه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل شول چې اوس یې هم جسدونه په پوسته کې پاتې دي او څلور تنه نور یې په ژوبل حالت کې په تیښته تللي دي. په پوسته کې له مزدور دښمن څخه دوه ثقیلان، درې کلاشینکوفونه، یو راکټ، درې زره د ثقیل مرمۍ، اتلس له مرمیو ډک شاجوران، شپږ چانټې، نهه پایره د راکټ مرمۍ، درې سوه شریدان، څلور شرید بکسې او نور مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلل. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د یاد ولایت د شینکۍ ولسوالۍ اړوند د پښۍ بند ته څیرمه د مزدورو پولیسو په موټریزه ګزمه د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره شو. د برید په پایله کې دوه موټر تخریب، درې تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول. همداراز د مرکز قلات اړوند د خارجوی په سیمه کې بیګا ماخوستن نه بجې دوه تنه مزدور عسکر یو په بل پسې د لیزري وسلو په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول. همداراز د سپینې غبرګې د هوټل د پوستې یو عسکر ماخوستن نه بجې د لیزر په مټ ووژل شو د کندهار ولایت شورابک ولسوالۍ اړوند د سرو چاهانو په سیمه کې د مزدور دښمن په قرارګاه مجاهدینو وسله وال بریدونه ترسره کړل بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پا پایله کې د قرارګاه یو برج په بشپړه توګه فتحه او پکې میشت اته تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته او برج مجاهدینو د منفجره موادو په مټ ویجاړ کړ وروسته له یو بل برج نه په مجاهدینو ډزې وشوې چې په کې شپږ تنه مجاهدین زخمیان شول. په زخمیانو کې یو تن مجاهد په لاره کې د شهادت لوړ مقام ته ورسید. تقبله الله تعالی دا چې د کندهار لپاره د مزدور ادارې امنیه قومندان ادعا کړې چې په یاده پیښه کې اووه تنه مجاهدین شهیدان شوي او جسدونه یې دوی ته پاتې دي هیڅ حقیقت نه لري دښمن غواړي په دې ډول ادعاو سره خپلو مورال بایللو مزدور عسکرو ته روحیه ورکړي د یاد ولایت د مرکز کندهار ښار د څلورمې حوزې د خوجک بابا په سیمه کې بیګا ماښام اته بجې د دوهمې حوزې د پوستې قومندان شیر محمد د مجاهدینو د غلچکي برید په ترڅ کې ځای پر ځای ووژل شو له پیښې وروسته مجاهدین په بریالیتوب سره تر خپلو مرکزونو پورې را ورسېدل په کندهار ښار کې د اسلامي امارت مجاهدین په کامیابه غلچکي بریدونو سره دښمن سخت وارخطا کړی دی د ننګرهار ولایت سرخرود ولسوالۍ اړوند په تیاباد سیمه کې په پلیو عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو لومړی د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه او ورپسې وسلوال برید ترسره کړ د خبر په اساس په دغه چاودنه کې یو تن عسکر ووژل شو دوه تنه نور ټپیان شول او دوه تن عسکر په وسلوال برید کې له منځه لاړل د کاپیسا ولایت نه په را رسېدلي خبر کې ویل شوي چې تېره شپه دولس بجې د یاد ولایت نجراب ولسوالۍ اړوند افغانیه سیمه کې امریکایي اشغالګرو د داخلي غلام عسکرو په ملتیا د ملکي خلکو په کورونو وحشانه چاپې ووهلې ګډ وحشي دښمن د کورونو دروازې په بمونو والوزولې کورونه یې تلاشي کړل، خلک یې ووهل او په ړندو ډزو یې یوه ښځه ټپي کړه. خبر زیاتوي، وروسته سیمې ته مجاهدین راورسېدل او په دښمن یې بریدونه ترسره کړل چې له امله یې د دښمن یو رینجر ویجاړ، څلور تنه عسکر ووژل شول. په نښته کې لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. د فاریاب ولایت د ګرځېوان ولسوالۍ اړوند د یوخن په سیمه کې پرون سهار څلور تن اربکیان د مزدوري ادارې له ناولې سپ نرابیل او د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ اړوند مامور سلام هوټل ته نږدې د کابل ګردیز په لویه لاره د مزدور دښمن په مهم افسر عبدالجبار د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ نوموړی د پکتیا ولایت احمد خیلو ولسوالۍ اوسیدونکی وو او په ظلم او وحشت کې زیات شهرت درلود. خبر وايي په دغه برید کې نوموړی ځای پر ځای ووژل شو او مظلوم ولس یې د تل لپاره له شره نجات وموند. د پروان ولایت مرکز اړوند توغبدي سیمه کې د ګوډاګۍ ادارې د استخباراتو په مهم افسر نورالله د اسلامي امارت مجاهدینو تکتیکي برید ترسره کړ د خبر په اساس د برید په پایله کې نوموړی او درې تنه ساتونکي یې ځای پر ځای ووژل شول د کونړ ولایت د سرکاڼو ولسوالۍ اړوند مسلم آباد سیمه کې د شریر اربکیانو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو د راکټ په مټ برید ترسره کړ د معلومات لمخې په دغه برید کې د لال په نوم یو تن اربکی ټپي شو دغه راز پرون غرمه شاوخوا یولس بجې ناړۍ ولسوالۍ مربوط سیمه کې د دښمن اکمالاتي چورلکې د مجاهدینو له لوري تر بریدونو لاندې راغلې. دښمن هڅه کوله د یادو چورلکو په مټ په سیمه کې د مجاهدینو له لوري تر محاصرې لاندې پوستو ته اکمالات ورسوي. د خبر په اساس د بریدونو په پایله کې چورلکې بې له دې چې ناسته وکړي او محاصره دښمن ته اکمالات وکړي، بېرته له سیمې وتښتېدلې. د یادې ولسوالۍ په جبه سیمه کې یو تن عسکر هغه مهال ووژل شو چې تېره ورځ ماسپښین دوې بجې د مجاهدینو تر برید لاندې راغلی. د پکتیا ولایت د احمد خېلو ولسوالۍ اړوند مشکه سیمه کې د مزدور عسکرو په کاروان د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ. د معلومات له مخې په دغه برید کې دښمن ته تلفات واوښتل مګر دقیق ارقام یې تر دې دمه نه دي روښانه شوي. په نښتو کې لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. او وروستی خبر دا چې د بلخ ولایت چاهي ولسوالۍ اړوند تاغناریق سیمه کې په شریر اربکیانو د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو. د معلومات له مخې په نښته کې اربکی قومندان اق مراد له یو ساتونکي سره ژوبل شو. جګړه د دښمن په تیښتې سره پای ته ورسېده. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. دښمن باید په دې پوه سي چې د ولس په وژلو او کور نړولو بریا نه سي تر ګوتو کولای. دښمن که نور هم خپل وحشت او بربریت جاري وساتي، د اسلامي امارت په مشري د ولس د خپلواکۍ غوښتنې مبارزه به ټکنۍ نه کړي. افغان ولس په هیڅ صورت هم د پردیو ځواکونو شتون نه زغمي ځکه له یوې خوا د یرغلګرو له لوري هر څه یرغمل سوي او له بل لوري د الله تعالی له خوا د یو مسلمان ملت په حیث امر ورته سوی چې له یرغلګرو کفارو او د هغوی له غلامانو سره جګړه وکړي له خپل خاورې څخه وباسي او خپل ارزښتونه خوندي کړي د یوې سیاسي تبصرې اورېدلو ته راګرځوو چې د اسلامي امارت نظر څرګندوي پخلو یہ کلمہ سر یہ کافر تپا سجداوی دښمن د خپلې ماتې غچ له بې دفاع ملکیانو څخه اخلي دا خلک دي له دین او له ایمان لیري د تیر په څیر پرون هم یرغلګرو او کابل رژیم د بې دفاع ملکی هیوادوالو ګڼ کورونه ویجاړ او په لسګونو وطنوال شهیدان او ټپیان کړل د کندوز ولایت د چهاردرې ولسوالۍ په خلازیو سیمه کې اشغالګرو او ګوډاګیانو یې د هستوګنې پر سیمو بمبار وکړ د لومړنیو معلوماتو له مخې په یاد شوي بمبار کې اته ویشت تنه ولسي وګړي چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي شهیدان شول او د ملکي خلکو ګڼ کورونه وران شول دښمن چې کله ولسي وګړي په نښه او د هستوګنې سیمې بمبار کړي اول خو له پیښې چورلټ انکار کوي خو که یې وحشت بربنډ کړل شو او د پټولو هڅو یې مطلوبه نتیجه ورنه کړه نو د ترسره کړي وحشت څخه په خپل ګمان د براعت په موخه ادعا کوي چې مجاهدینو لومړی برید پرې کړی او د دوی په ځوابي حمله کې ممکن ولسي تلفات رامنځته شوي وي مګر د کندوز د نننۍ پیښې په مهال په دغه سیمه کې نه مجاهدین موجود وو او نه له دغې سیمې پر دښمن کومه حمله شوې چې دښمن یې خپل وحشت ته بهانه وګرځوي څو ورځې وړاندې هم دښمن د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ په شملزیو سیمه کې د ولسي وګړو پر کورونو په بمبار کې د یوې کورنۍ پنځلس تنه غړي چې زیاتره یې میرمنې او کوچنیان وو شهیدان کړل تر بمبار وروسته چې کلیوالو له خاورو څخه تلف شوي کسان را ایستل وحشي دښمن پر سیمه بیا بمبار وکړ چې له امله یې شل تنه نور ملکي وګړي شهیدان شول همدارنګه اشغالګرو او کابل رژیم د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ په میملې سیمه کې لس تنه ملکي وګړي شهیدان او ټپیان کړل د سیمې بازار یې لومړی چور کړ بیا یې ګڼ دکانونه د تیلو پمپ یو مسجد او نور د ولسی خلکو اړوند تاسیسات ویجاړ کړل د ګران هیواد په لر او بر کې د اشغالګرو او کابل رژیم له لوري د ولس عام وژنه او کور نړونه روانه ده پورته ذکر شوي د مشت نمونه خروار په توګه د دشمن د وحشت هغه موارد دي چې په روانه اونۍ کې رامنځته شوي دي د دښمن معمول ګرځېدلی چې له مجاهدینو سره په مخامخ جګړه کې له تلفاتو سره مخ شي نو وروسته د خپلې ماتې او زیان انتقام له بې دفاع ولسي خلکو څخه اخلي ورته پیښې د هیواد په مختلفو برخو کې رامنځته شوي چې له کبله یې ولس ته د سر او مال نه جبرانېدونکي زیانونه اوښتي دي دښمن باید پوه شي چې د ولس په وژلو او کور نړولو بریا نشي تر ګوتو کولای دښمن که نور هم خپل وحشت او بربریت جاري وساتي د اسلامي امارت په مشري د ولس د خپلواکۍ غوښتنې مبارزه به ټکنۍ نه کړي افغان ولس په هیڅ صورت هم د پردیو ځواکونو شتون نه زغمي ځکه له یوې خوا د یرغلګرو له لوري هر څه یرغمل شوي او له بله طرفه د الله تعالی له خوا د یو مسلمان ملت په حیث امر ورته شوی چې له یرغلګرو کفارو او د هغوی له غلامانو سره جګړه وکړي له خپلې خاورې څخه یې وباسي او خپل ارزښتونه خوندي کړي اسلامي امارت د خپلو خلکو د حقونو د ساتندوی ځواک په توګه ژمن دی چې له بزدله دښمن څخه به د خپلو بې دفاع هیوادوالو غچ اخلي دا تقوا هغه ډیر مهم صفت دی د مؤمن مسلمان د پاره چې مؤمن مسلمان هغه به په ځان کې راولي د بې تقوایی نه به ځان ساتي مؤمن مسلمان به بالکل هغه ځان متقي جوړي هر مؤمن مسلمان خاص کار بیا مجاهدین عظام او علما کرام د دې د پاره بیا د دې دوه صفو د پاره دا تقوا بیخي ضروري ده ځکه که عالم غیر متقي سي مجاهد غیر متقي سي نو عوام به څه راسخه زده کړي په یو علاقه کې چې هغه یو عالم غیر متقي یو مجاهد او یا یو بل داسې مقتدا کس چې په هغه پسې اقتدا کول کېږي خلک یې د اقتدا دپاره لایق بولي چې په ده پسې اقتدا وکړل سي نو دا خلک چې کله په هغه کې داسې یو خراب عمل وویني بیا د سینه وایي خو هم ملا دي هغه ولې داسې وکړل هم ملا دي هغه ولې دا پلانکی خو بیا مجاهد دی دا پلانکی بیا ولې داسې کار وکړي نه نه موږ تاسې به مجاهدینو ټول په ځانو کې تقوا راولو که دغه تقوا موږ تاسې په دې خپلو صفوفو کې راولو په خپلو ځانو کې راولو انشاءالله انشاءالله دا کافران به دوې ورځې نور هم ګزاره ونه کړي دا د کافرانو دغه ملګري دا د دې اربکیان دا د دې میلان دا به یو هم نور تکیان نسي الله جهو به په خپله ذلیله کوي او شرمنده کوي بیا نو ځکه پروردګار هغه مؤمنانو مسلمانانو ته حکم کړی دی یا ایها الذین ای هغه کسانو آمنو چې ایمان راوړی دی اتقوا الله تاسو وبېرېږئ د الله جل جلاله سره وبېرېږئ حق تقاته په حق تقوا سره وبېرېږئ دا ظاهري تقوا نه چې ظاهري لباس هغه سړی د متقي جوړ کړي او یا په ژبه سره دعوا او ادعا هغه د تقوا لري په باطن کې تقوا نه نه نه حق تقوا حق تقوا او دائمي تقوا همیشه متقي اوسه د پنځو ورځو تقوا هم سړي ته فدر نه وي پنځه ورځې به دې نیک عمل کړی شپږمه ورځ غیر متقي جوړ سي هغه نیک عمل هغه به دې هم بیا ولاړ سي نو باید مؤمنان مسلمانان عام ټول تقوا په ځان کې راولي خاص کار مجاهدین او علما تاسې د الله جل جلاله نه وبېرېږي حق تقاته په حق تقوا سره حق تقوا هغه ودې ته ویل کیږي چې د الله جل جلاله اطاعت وکړي سي د الله جلاله هیڅ کله نافرمانی ونه سي بس همیشه د الله جلاله په اطاعت کې مؤمنان مسلمانان ژوند تیر کړي دا یو ويشکر فلا یکفر د الله جهو د نعمتو شکریا ادا کړی سي هیڅ کله د الله جهو د نعمتو کفران ونسی بی قدری ونسی الله جهو څومره عظیم نعمتونه پر موږ تاسو باندې کړی دي کوشش وکړو نور خو موږ ته درواس بالکل تیر ده چې دغه یو سترګې رب جل وعلا راکړي دغه یو نعمت د دې شکریا موږ ته درواس تیر ده چې دا غوږونه را کړی په دې سره د اورول کو په دې سترګو لیدل کو په دې خله په دې ژبه به ویل کو په دې پښو سره تلل کو د کم نعمت شکریا به موږ ادا کو د الله جل جلاله خو بیا هم حتی الوسع بس پر دغه ضعیف او کمزوري حالت بني هم الله جوز موږ تاسو دغه تقوا او دغه شان د عبادت هغه بیا رب جل جلاله هغه قبليه ويذكر فلا ينسى او حق تقوا هغه ده چې د الله جل هو یاد وکړي سي هو هیڅ کله یې رنسي باید مؤمن مسلمان همیشه ذاکر وسی د الله جل هو ذکر وکړي ذکر هغه عام دی په ژبه یې هم باید سړی وکړي په زړه کې هم باید سړی ډېر وکړي او دا د ژبې تر ذکر دا د زړه ذکر ډېر فایدهمند دی دا په زړه کې چې د چا سره دغه ذکر د الله او د یاد د الله ورسره وي دا سړی بیا ډېره تقوا کولی سي خو لیکن بله خبره ده دلته ډېر کسان هغه په زړه کې ذکر او یاد د الله روح نه لري چې دا سرسرکي ذکر یې د رب جله بیا په هغه کې تقوا نه یا پغې کې تقوا نه یو وخت ماته داسې یو سړي ویلم دی نو ډیر غټ ټوپکی و چې بیا موږ وروسته په خبر سو ډیر غټ د امریکایانو ملګري وو نو یې ماته ویله ول دا خلک اوس عجبه کمزوري سوله ما نو نه پېژني اول وارې و مولې حاجي صاحب څنګه کمزوري سول د ورځې دوه دوه زره واره هغه دا تسبیح وایم او د شپې راپورته سم تهجد هم وکړم نفل وکړم تلاوت قرآن هم وکړم بیا زر واره سبحان الله وایم زر واره الحمدلله وایم زر واره الله اکبر وایم دا خلکو کې دومره کمزوري سوله دا یوازې د لمانځه پر وخت هلاول نه سوی څه ولی شي داسې اریان کړم سړی دا څنګه ښه سپین ږیری دي څنګه ښه حاجي صاحب دي دا څومره ښه بزرګ سړی دا ظاهري مې اول وارې دا په زړه کې راوګرځېدل وروسته داسې یوه اوته دوې اوتې بعد چې خبرېدلو هغه د کفارو ملګري دي د هغو په سب کې ولاړ دي دا هلته هغه زموږ ځای ته د جاسوسي په شکل بیا راغلي وو ظالم دې علاقې ته داسې بدبخت نو دغه ذکر فایده نه کوي چې دا د ژبې پر سر یې ده دا زر واره سبحان الله ویلی د الحمدلله یې ویلی او ته د امریکایانو جاسوس یې د کفارو جاسوس یې د هغو ملګری یې دا نو بیا ستا دپاره څه فایده کوي د دې ګټه هغه تا ته څه رسېږي نو اصلي ذکر هغه دغه ذکر دی چې ستا سره په زړه کې د الله یاد در سره دی چې دغه هر کار کوې چې پر شریعت پر قرآن پر حدیث او پر فقه حنفي هغه ور عرضوې چې آیا ته ودرې د دې سره خو به هغه شریعت چکر نه وي شریعت خو به د دې کار منع نه کړي الله جل خو به د دې منع نه کړي تا ته الله جل هر غړي دریاجیږي د الله جل د خوف په دغه شان ټول پر شریعت ور عرضه یې دغه تقوا دغه ذکر اصلي د مؤمن مسلمان لپاره هغه نه اخلي چې په زړه کې موږ تاسې ذاکرین اوسو په زړه کې دا د الله جهو او یقینا چې د مؤمن مسلمان په زړه کې د الله جهو یاد وي بیا دغه نه حرام کارونه نه کول کیږي دغه نه غلط ولې خو د الله نه بیریږي او بعضی مفسرین مبارکان وایي حق تقاته تاسو وبېرېږئ د الله جل څخه په حق تقوا حق تقوا هغه اندا ده یجاهد فی سبیله حق جهاده حق تقوا هغه دا ده چې د مؤمنان مسلمانان جهاد وکړي په لار کې د الله جل په حق جهاد سره ولا تاخذهم في الله لومه لائم و دې مجاهدینو ته د الله جل په لار په جهاد کې د هیڅ چا ملامتیا نیول ونه کې چې د چا د ملامتیا سره وبېرېږي کله کله خو دا ډېر کسان شته چې ورته جهاد ولې نه کوي ولا هم بیا خلک هغه د فلانکي نوم را بنږدي یا خو مې دا فلانکی قوم تربور دی سبا به بیا غره ته وایي شه ته هم په چات کې درېدلې ته خو مې خپل تربور یې چې ته د اسلام دښمن سولې د الله دښمن یې د نبي علیه السلام مبارک دښمن یې زه دې په دا سر کې ستا دښمن یم د الله ټول پر دین یې در سره کوم د نبي علیه السلام مبارک پر دین یې در سره کوم د قرآن پر سر یې در سره کوم د اسلام پر سر یې در سره کوم شخصي نزاع خو زما ستا په مابین کې هغه نشته چې دلته یا تا زما پلار وژلی یا ما ستا پلار در وژلی دي بس د الله پر دین یې در سره کوم چې د الله جل هو دین ته ته تسلیم سوی نه ستا پر سر باندې بیار وکړې درغه ساته توره چلیږي نو ځکه مفسرین مبارکان وایي حق تقوا هغه دا ده چې دا مجاهدین په جهاد کې پلار کې د الله جل هو د چا د ملامتیا سبب نه بیریږي چې بیا خلک پرم ملامتیا وایي او یقوم بالقسط او حق تقوا هغه دا ده چې دوی به قیامه په عدل سره کوي ولو علی انفسهم که څه هم پر خپلو ځان ووي قیامه په عدل سره نو ګوره هغه دا ده پر خپل ځان پر تا باندې د یو چا حق باندې دي هغه خبر نه وي هغه خبر نه وي یا خو هغه خبر دی خو شاهدان نه لري اته مبارک خوشاله چې زه د حق خو نشو راس اخلي ځکه خو یا دی شاهدان در سره کې نه لري او یا خو در سره کې را خبر نه دي نو دا کم حق چې پر تا باندې د یو چا باندې دي پر خپل ځان هم دغه عدل ښکاره کړه واره که دغه حق هغه مسلمان خبر که وروره دغه حق ستا پر ما باندې و د دې نه به ځان ساتو دا د یهودو د نصاراو د اهل کتابو شانو چې خپل ځانونه بیا هغه د دې قضا او د فیصلو سره د رب جل جلاله د احکامو سره د رب جل هغه شاته کول پر ضعیفه پر یو کمزور بني بیا دا د الله جو احکام